مون دا ځای دی ما بینی و بینه الا عبدالله ابن عباس دغه وی سوک دی عمر دلته سوک دی دا روایت کم ځای نه دی دا دی عمرو ابن میمون د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت واقع بیانوي سهار مونځ دی د مانځه تیاری کیږي حضرت عم دا دغه دی دا دا څه شی دی دا دا اوس مړه د امر میمون دا امر ابن میمون وی چې زه په دویم سب کې ولاړو زما نه مخکې عبدالله ابن عباس صاحب حضرت عمر یا نیت تړلی دی څوک وایي یا نیت نه دی تړلی دې وخت کې یو ظالم دی او هغه چاړه تیاره کړې وه د اوږده چاړه چې دواړو طرفو ته تیری دواړو طرفو ته او چې حضرت عمر یو او یو درې ګزاره والي په منډه منډه نو یو د دې نامه نه لاندې دلته دغه شوی دا ګزار ډېر خطرناک و بس دا هر څه کولمې شلېدلې وي دا واقع بیانوي قال دا عمر وی چې انی لقائم یقینا زه ولاړم په مانځه کې ما بیني و بینه نو په منځ ما او په منځ دده کې الا عبدالله ابن عباس مگر عبدالله ابن عباس غالبا دی دویم سب کې ولاړ دی مخکې عمر دی دویم سب کې عمر دی او دی پیاله سب کې عبدالله دی غدا ته اصیبه په سبی د هغه ورځې چې کله هغه ووالي شو عمر صاحب راغی عثمان زله وکان اذا مر بین الصفین او د ده دا طریقه وه چې کله به دې تېرېده په منځ د دو صفونو کې نو قال وی به استوو برابر شئ نیغ شئ دې به چې رستونه راته رستونه داسې به چې هغه ته راته مصلې له نو چې وروسته و دوو صفو منځ کې راغی نو د وړاندې وروستو ته به یې وکتل استوو سیده شی بیا به راغی د دوو صفونو ته مخې ته استوو نو آخر کې به خپلې مصلې ته راغی او الله اکبر وی او د سهار مانځه کې اکثر د چې دی نو وربما قرأ بسورة یوسفه دا به د سهار مانځه کې اکثر سورة یوسف وی او النحل یا سورة نحل او نحو ذالک یا پشان د دې فی الرکعت الاولی په پیل رکعت کې غون سورت یوسف یا غون سوره نحل او دا ولی دا دونه اوږد تلاوت به ولی کو حتی د دې دپاره یجتمع الناس چې راغون شي خلک خلک راورسي جمع ته اوس د تلاوت شروع کړی دی مونږ ورته غوږ ایښی دی څه یو عجیبه غوندې ماحول دی چې ناګنه حضرت عمر صاحب زمونږ فکر هم نه دی اواز یې وکړو فما هو نو نه وه خبره الا ان کبره مګر چې هغوی الله اکبر دا چې ووالې شو نو ویې وی الله اکبر هغه د نیت الله اکبر نه دی او فسمعته ما تې واورېدل یقول وی وی چې قتلنی زه قتل کړم قتل کمالا او اکلی او اکلنی الکلب یا زو خوړلم سپی داسې وایي چې قتلنی کلب سپی مړ کړم یا چې دی نو مطلب دا دی وخوړم سپی حین طعنه چې کله دغه سړي وواو ابولولو دا ځنې خلک وی دا کان مجوسی یا دا تش پرست و د دغه ایران د علاقې و د ایران علاقه نه د دې ځای و څوک وی دا نصرانی و اکثر خلک وی دا دغه و مجوسی و دا د حضرت مغیره ابن شعبه غلامو وکان نجارا او دی ترکانمو او دا دغه مولوار مو مغیر ابن شعبه په ده باندې مقرر کړی وظیفه پې مقرر کړې وه چې سل روپۍ میاش به ماله ګټې نور سته دې ماوی نجارمو او دا حدادن لوارمو او دا دغه به کول امیدګله دا میچنې نه دي میچنې خو پېژنې دا به د کاڼو نه جوړولې یو ورځ دا راغې دا بولولو بدعمله حضرت عمر ته وایي چې دا مغیر ابن شعبه چې په ما باندې دا کومه سل روپۍ وظیفه مقرر کړې ده د میاشتې دا ډیره ده ته اړه روکه چې دا ماته کمه کړي نو هغه حضرت عمر ورته وایي ته خو ډېر قابل سړی ترکاڼي تکې لواري تکې میچنې ته جوړی دا خو معمولی شی دی په دې خبره دی غوسه شو یو ورځ د اوس میچنې راغشتې دي په بازار کې خرڅوي حضرت عمر ورته وایي یالو ابو لولو یو میچن خو مالم جوړه که دا سرکوزې ورته وایي دمکي ورکوي وایي داسې میچن به درله جوړه کم چې دنیا به یاد ساتي عمر وایي چې وایي دا خو غلام مال دمکي راکوي هغه زړه کې وه چې ما خبره ونه منله خو اکثر دا معلومیږي دا د بار نه سازش حضرت عمر ته خلکو ویلي مو چې دا سازش تا ته یو سازش روان دی په دقسې سهار منځ کې ووه چې وی وو فطواره نو دی والوت طواره معنی الوتل دلته معنی دی موږ وی کنه لکه والوزه یعنی تیز لاړ شه فطواره نو منډه کړو العلجو علج علجو دغه ته وی دا دغه نه دی دا دا عجمی دا عجمی سړی چې دی نو ده منډه کړه دی عجمی بسکینن سره د چړې چړم وسره وه او ذات طرفین خاوند د دوو طرفونو وه خاوند د دوو طرفونو وه ځنې خلک وی خاوند د دوو طرفونو دا مطلب اوسپنه یوه وه خو یو طرف تم تیره وه او بل طرف تم تیره وه ستاسو د وطن کې ما لیدلي وه غبر او بل کال ملک سره دوه اوښې بیا وو چاړه وه یو خوا بل خوا دواړه دغه وه تیره یا ذاتو طرفین څوک دا دغه کوي ای منځ کې موټی و دې طرف ته هم تې اوسپنه وه او دې طرف ته دی نو داسې او داسې یې داسې هم ګزار کوه او داسې هم کوه روره چې رامنډه یې کړه په دې صفونو باندې دام وهه او دام وهه چې څوک راته لاس وانه شي خام لا یمرو علی احد دی به نه تیرده په هیڅ یو کس یمینا چې هغه دغه د ښي طرف ته ولا شمالا نه نه ګس طرف ته الا طعنه مګر د به وو په هغه چاړو په دې صفونو کې چې راته نو یو خوا بل خوا یې دا دغه وهله چاړو حتی تر دې پورې طعنه چې د په چاړه باندې ووهل ثلاثه عشر رجلا دیارلس سړي ووهل په دې صفونو کې دیارلس یې ووهل ماته منهم خو د نیمې نه پکې زیات مړه شو ماته منهم مړه شو په دوی کې سبعتونه اووه کسان مړه بس د نر بچی و یو کس چې دا دغه و هغه پې دا غټ کوټ نه دی دا پې ور دغه کو ور واچو چې پکې رئیسار یې کو راوی غورځو د پاسه پې کېناست چې پې کېناست دقه وخت کې ده په دې دغه باندې چاړه باندې ځان دغه کو حلال کو فلما را ذالک رجل کله چې ولید دا حالت یو سړي من المسلمین د مسلمانانو نو طرح علیه وروی غرزو په هغه باندې برنوسن برنوس برنوس هغه غټه ټوپی نه د هغې ته وایي دلته معنی کوی کوټ او غټ کوټ فلما ظن الالجو کله چې ګمان وکړه دی عجمي انه ماخوذ چې دی نیولی شوی دی چې زه به زه ونیولی شم نو نهرا نفسه الالیک خپل ځان وطن خیر عمر صاحب ووایي شو دونه حوصلې والا دی وتناوله عمر صاحب ولګېده رستو ورپسې عبدالرحمن ابن عوف ولاړو هغه یې د لاسه ونیو مسلې ته یې مخکې کړو نه تاسو ویلي وو که نه چې امام ته څه مسله پېښه شي نو بل دې په خپل ځای ودروي وتناول عمر رونی و عمر ید عبد الرحمن ابن عوف لاس د عبد الرحمن ابن عوف فقدمه مخکې که خیر دا واقع وه اوس ما ته ګورې دا نږدې خلک خو پوه شو چې دغسې سړی راغی او عمر صاحب یې وواو دا نه دي دا دې خوا ته د اطرافو ته چې دا کم خلک ولاړو دا حیران شو چې ربه څه وشو اوس پورې لګیا تلاوت دغه کو عمر کو اوس تلاوت چې دی نو بل سړي شروع کو فمن یلی یا عمر څوک چې نږدي و عمر ته فقد را الذي هغه ولید هغه واقعه ارا چې ما ولیدله و اما نواحی المسجد او هر چې په هغه طرفونو د جماعت کې فانهم لا یدرونه هغوی نه پوهېدل چې دا څه وشو غیر انهم غیر انهم بغیر د دې نه چې دا لرې خلک قد فقدو هغوی نشک صوت عمر اواز د عمر اوس پورې د عمر تلاوت اواز اوس د بل سړي دی وهم یقولون او دوی وی سبحان الله سبحان الله دا څه وشو اوس پورې عمر او اوس عبدالرحمن شو فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف منذ كدويت عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة منذ مختصر ګوره بیا موز نه ماتوي فلما انصرفو کله چې دوی د مانځه نه راوګرځېدل نو قال عمر صیب ووی یا عبدالله ته ما دا زه چه ووالم یبن عباس ای عبدالله ابن عباس انظر وګوره من قتلنی چې زه چا قتل کړم فجعل نو هغه تاو شو په دې خلکو کې ساعتا یو ساعت معلومات یې کو ثم جاء بیا راغی او فقال وی وی چې حضرت اقا سرکوزی غلام والی هغه ابولولونو فقال فقال غلامون به نه وایې فقال عبدالله ابن عباس وی چې غلام المغیره هغه غلام د مغیره ابن شعبه وی خا قال نو عمر وی الصنعو هغه کاریګر الصنعو هغه کاریګر نو قال نعم عبدالله ابن عباس وتوی او قال عمر صاحب وی قاتله الله الله دې دې هلاک کی ما خو څه د ده سره بېانصافي نه وکړې لقد امرت به ما خو امر کړو ده ته معروفا د نیکې ما خو د سره داسې ظلم نو کړی ما ورته سل روپۍ دي نو سل روپۍ خو څه دونه ډېرې نه دي بیا څه وایي الحمدلله ثم الحمدلله چې الله زه د یو مسلمان سړي په لاس قتل نه کړم دا ډیره بده ده فالحمد لله الذي نو تعریفونه دي خاص هغه الله له لم یجعل میتتی چې هغه ونه ګرځو زما مرګ بید رجل په لاس د یو سړي یدعي الاسلام چې هغه دعوه د چا کوي د اسلام ورنه حضرت عمر ته د منافقینو د طرف نم خطره وه قد کنتو بیا سوی عبدالله ابن عباس صاحب ته چې ګوره ما خو درته وی که نه ستا پلار به هم دا غلامان د بار نه ډېر راوستل ما به ورته وی چې ګوره بار ملکونو سره زمونږ دشمني ده او دا د بار ملکونو غلامان مه راولې دلته قد کنت انت یقینا وی ته ای عبدالله و ابوکه او ستا پلار حضرت عباس تحبانی د هغوی دا خوښه وه ان تکسر العلوجو چې زیات شي دا عجمي غلامان بالمدینه په مدینه کې حال دا دی چې دا سازشان دي وکان العباس او حضرت عباس اکثرهم زیات د دې ټولو صحابهونه رقیقا په غلامانو کې د ده غلامان ډیر زیات وو نو فقال عبدالله ابن عباس صاحب غوسه شو وی حضرت که راته اجازه کې چې په مدینه کې دا څومره غلامان دي عجمی چې ټول په تورو باندې ووام فقال عبدالله ابن عباس صاحب وی چې حضرت ان شئتا که ستا خوښه یو ستا اجازه نو فعلتو زه به دا کار وکم څه به وکم توره به راوالم او چې د مدینې څومره عجمي غلامان دي ټول به ووام فعلتو زه به دا کار وکم څه مطلب کار به وکم تفسیر کوي ان شئتا که ستا خوښه یي نو قتلنا موږ به دا غلامان قتل کو فقال عمر صاحب راته ووې کذبته غلط شوې کذبته خپله معنا ده دروغ دې ووې خو چې کله یو سړی په یو کار کې خطا شي خطا خبرو کی وی کذب ته دروغ دی وی فقال نو دو وی کذب ته دروغ دی وی څنګه خطا شوی ته وی زه به دا ټول غلامان قتل کم نو په دا غلامانو کې خو چې دی نو یوازې د ابولولو خو نو که نه دا خو مسلمانان هم دي کلمه هم وایي نو کلمې والا به څنګه دغه کې قتل کې بعد ما تکلمو پس د هغې نه چې هغوی خبرې کوي بلسانکم په ژبه ستاسو دا تاسو چې څه خبرې کوئ هغوی هم داسې کوي تاسو هم د الله خبره کوئ هغوی هم د الله خبره کوي تاسو هم د رسول الله خبره کوئ هغوی هم د رسول الله خبره کوي تاسو د قرآن او د دین خبره کوئ هغوی هم کوي وصلو قبلتکم او هغوی مونځ کوي ستاسو قبلې ته وحجو او هغوی حج کوي حجکم په شان د حج ستاسو خیر فاحتمله نو دی اوچت کړی شو الی بیته کور ته اوس وینې ترې روانې دي وایي دا نور زخمونه دونه خطرناک نو خو چې دا د نامنه لاندې لګېدلی و که نه دا ډېر ټول روانې دی وکړو فاحتملا نو دی اوچت کړی شو یوړلی شو الی بیته خپل کور ته فانطلقنا معه موږ هم ورسره روان شو او حالات داسې و چې موږ به وې په مدینه منوره کې داسې مصیبت نه دی راغلی لکه ده وکأن الناس او لکه خلق چې دی داسیو چې لم تصبهم مصیبت نور رسیدلی دوی ته یو مصیبت قبل یوم اذن مخکې د نن ورځې نه خلکو داسې وار پار خطاو حیرانو چې د کتاب وي دوی ته مخکې د سره مصیبت رسیدلی نه دی خلکو به څه چا به وی اسم نشته روغ بشي چا به وی نه نه نه صاحب د نامه لاندې لګېدلی دی هغه دې هر څه ترې روان دي څنګه به روغ شي فقائل نو بعضې ویونکي به یقولو هغه به وی لا باس باک نشته روغ به شي وقائل بعضې ویونکي به یقولو هغه به وی چې نه نه نه خدای دې خیر وکړي اخاف علیه اخاف علیه زه پې یریږم هلکه د نامه لاندې او د کلمو نرس رواني خیر فاوتی بی نبیزن راوړل شو دته نبیز و تمر نبیز هغه اوبو ته وایي چې کجورې پکې خلک واچي او دا کجورې پکې دا دغه نه دی خوند پرېږدي نو دا طاقتورې ډېري وایي هلکه لږ نبیز راوړی نبیز و تمر پې وسکی چې د بدن کې لږ طاقت وشي فشربه هغې وسکلې چې ویې څکلې فخرج من جوفه هغه راووتې د خېټې د هغه نه جوف خېټې ته وایي ورینیاز دلته معنا کوي جرحه د زخم نه دا دلته چې لګېدلی کلمو کې د دې کلمو نه راووت چې راووت دلته د خلکو شک شو چا وی دا هغه نبیذ التمر دی هغه د کجورو اوبه دي چا وی نه نه نه دا وینه ده مړه داسې وینه ده وی ښځه داسې چلو کوي چې شوده پې وسکې شوده هم لږ طاقت وري پته به ولګي ثم اوتیه بلبنن بیا راوړل شو هغه ته پې فشرب هغې وسکلې فخرج من جوفه هغه هم ووتې د ده د زخم نه وای خدای خیر وکړي فعرفو دې صحابه ته معلومه شوه چې انه چې حضرت چې دی میتون دی مړ کېدونکی دی د میتون دا به معنا نه کوی چې مړ دی مړ خو لا نو میتون مړ کېدونکی دی خیر دا دنیا د ورا چلیږي نو خلکو ورته ډلې جوړې کړې د مدینې صحابه اول بیا چې د مدینې کم کسانو غیر د صحابهونه هغه بیا داسې د عراق بیا د شام دا مختلفې مختلفې ډلې ورتلې فدخلنا علیه مونږ ورننوتو هغه ته وجاء الناس ورال الخلق فجعلو شروع شو دا خلق یسنون علیه چې صفتونه کول او تعریفونه کول د ده چې ګورو دې مسئلې ته ګورئ ښه خوشقسمته سړی هغه دی چې آخري ژوند کې دی یو مسله خلکو ته وکړي په دې ستاسو په دې وطن کې چې دام دغه کوي چې د چا آخري خبره مسله بس هغه له شهادت د دې کوي چې دا جنتي دی وجاء رجل شاب راغی یو سړی نوجوان د حضرت عمر پوښتنې له راغی فقال دې نوجوان وی ابشر ابشر خوشحاله شه یا امیر المؤمنین ای د مؤمنانو امیره ببشر الله په هغه زیرې د الله لکه ستا دپاره د الله د طرف نه ستا دپاره زیری دی هلکه د الله د طرف نه زیری څه شی دی د صحبت د رسول الله صحبت د دین صحبت د قرآن بزرگان وی کم سړی چې په شوق سره درس ته کینی قرآن او حدیثو ته او تلاوت کوي دا د الله دا قرآن ته ناسته نه ده دا د الله طرف نه دله زیری دی د جنت نو ته خوشحاله شه ببشر الله په هغه زیري د الله لکه چې ستا دپاره دی هغه څه شی دی من صحبت رسول الله وسلم چې یو صحبت د رسول الله دی ګوره یو دته دا شی میلاو دی چې د خپل پیغمبر سره دی صحبت کړی دی دویم وقدم او هغه مخکېوالی ستا فی الاسلام په اسلام کې حضرت عمر ډیر پخوا اسلام راوړی وقدم او هغه ړواندېوالی فی الاسلام په اسلام کې ما هغه ړواندېوالی حضرت قد علمته چې تا ته معلومه ده دی تقریبا غالبا څلوېښتم په اسلام راوړو کې خیر دامو شو ثم ولیت بیا تا ته واله کړی شو خلافت بیا دویم خلیفه شوی نو په خلافت کې دې څه وکړو فعدلته تا عدل او انصاف وکړو دا دې دوه شو او ثم شهادتون او بیا درته الله نن څه درکو شهادت درکو په مدینه کې شهادت په مسجد نبوي کې شهادت او په مانځه کې شهادت دا دل الله درکړو نو قال عمر وی په عمر باندې یره ډیره وه قال عمر سوی وددتو زما ارزو ده ان ذالک چې دغه خلافت دا څه شی شي کفافا دا سر په سري زما د الله نه ارزو ده چې د رسول الله سره مې کوم صحبت کړی دی او د ابوبکر سره مې کم صحبت کړی دی چې الله ما له د هغې اجر راکړي او دا زمانه د خلافت نه وه د دې اجر نه غواړم دونه غواړم چې سر په سر شم نه په ما ګنای او نه په ما باندې ما لپاره اجري کفافا سر په سر سر په سر څه مطلب لا علیه نه په ما څه سزای ولا لی او نه زما دپاره فیدی فلما ادبره ما وی دې ته ګورئ دا کس راغی حضرت عمر ته بشارت ورکوي او حضرت عمر د مرگ په حالت کې دی د مرگ فلما ادبر د دین دې ته دین وایي ښه کله چې دی وګرځېد شی کړه روان شو چې ګورو دا لنګ یې نه دی دی د خنګرو نه لاندې و اذا ازاره ناګانه لنګ د دې نوجوان یمس الارض هغه لګېده په ځمکه باندې دا لنګې ځوړندو د خنګرو نه لاندې او په ځمکه لګېد نو عمر صاحب دې مرګرو ته وایي دا نوجوان ما ته را واپس کې داسې چغو خیوالې نه شوې نو قال عمر وی ردو علی الغلام را واپس کې ما ته د هلک غلام منه کوې هلک چې راغی نو څه ورته وایي قال عمر ورته وایي یبن اخي ای وروره ای زویه د رور زما ای روارو دا لنګ دې لږ اوچت که ښه د دې خنګرو نه یې اوچت که پرتوګ دې اوچت که ارفع صوبکه اوچته که دا جامه ستا حضرت ولې دې کې دوه فیدې دي او دا ډیر تقوا ده لربک د رب ستا په دې باندې انسان ته تقوا میلاویږي ځکه دې کې تکبر او غرور دی نو چې دی دا روچتې کې نو دا شی به ختم شي خیر دا مو شو بیا ګورئ ښه دا وصیت هم کول پکار دی او چې سړی په ځان خبر شي ګورې دا هغه پکار دی تاسو ویلي کوم سړی مړ شي او په هغه باندې قرضونه یي دقسې په دا قرضونو کې راځوړند دي که خیراتونه ورپسې کوې هغه نه قبلیږي او که بل څه تلاوتونه ورپسې کوې هغه نه قبلیږي ورې خیال دا پکار دی چې ورې زه مړ کېږم چې روانې قرض نی او که قرض چې وصیت سړي وکړي نو دې څه وایي یا عبدالله ابن عمر ای عبدالله ابن عمر انظر وګوره ما علی هغه چې په ما باندې دی من الدین قرض ته لږ کتاب وګوره په ما څونه قرض دی فحسبوه نو دوی حساب وکړه د هغې فوجدوه نو دوی وموند هغه ستة و ثمانین الفا دغه دی دا شپږ اتیا زره شپږ اتیا زره په ده باندې ذاتی قرضو اصل کې دلته لږ مختصر دی مسلم کې پوره تفصیل دی بچی ته وایي بچیه ما د بیت المال نه خوراک کړی دی د بیت المال نه ما حجونه کړي دي د بیت المال نه ما نورې فیدې اغستې دي ته به زما ځمکې خرڅې کې ځمکې او بیت المال ته به اتیا زره روپۍ حواله کی او بیا دی په ما قرضونه دي هغه قرضونه مې څومره دي نو هغه بیا شپږ اتیا راووتې نو وی اول زما د مال نه پوره که چې زما د مال نه پوره نشي زما د کورنۍ نه پوره که چې دام پوره نشي د قریشو نه پوره که که قریشو نه چانده واله که هغه هم پوره نشو نو بیا ورته د مدینې منورې جومات سره نږدې یو ځای دی د ده کور ډیر قیمتي و وایي دغه کور خرڅ کا نو هغه بیا واقعي ریاض شپږ اتیا زر روپۍ ګورې نن لکه شپږ اتیا کروړه هغه څه معمولي شی نو نو په اس قرضونه خرص پوره نشو نو بیا د حضرت عمر وی دغه کور خرص کا نو بیا ولګېده او دغه کور یې خرص کو چې خرص یې که نو په هغې قرض پوره شو نو بیا هغې ته اوس هم ورته وایي قضای عمر قضای عمر مونږ چې دویم ځل حج ته تللي وو یو ځل تاسو ته ما ویلي مو د دې ځای یو کس دی چې هغه هلته ډېر وخت تېر کړی دی سره روانو یو ځای کې اجمل نه دی چشمه والا هغه ما ته وایي دا ځای چې دی دا قضای عمر دی واړه کې خوشحاله شوم دا زړه مې ټوپونه وال ما وایي دې ته قضای عمر ولې وایي وایي دلته به حضرت عمر فیصلې کولې نو دا زړه کې مې وایي دا هغه نه دی دا هغه دغه دی هغه کور دی دا چې تاسو په باب سلام وځئ داسې سیده ځې دا ننوځې نه خانه که دغه ته زیارت د رسول الله ته نو په دې ننوځې مه سیده داسې لاړ شي چې داسې لاړ شي چې کله میداني ختم شي نو داسې تاو شي چې داسې لږ وړاندې تاو شي دقه ځای کې هغه دغه دی هغه ځای دی ماوی نه دغه کوي ښه چې قرض د باندې کوشش اول کوي چې خدای قرض روانې مه راولي خو نن ځان سره حساب وکړي حاسبو قبله ان تحاسبو ځان سره حساب وکړي مخکې د هغې نه چې تاسو سره حساب کیږي ولې دا زامن بیا ستاسو نه ورکوي دا پیسې قرضونه حساب وکړئ نغه وکړئ پوره کې کنی وصیت وکړئ زما پلانې اجره خرڅه کې پلانې مې کور خرڅ کې پلانې نو قال عمر ورته وی خا شپږ اتیا دي ان وفا که چېرې پوروالي وکړو له د دې قرض مالو آل عمر مال د عمر په عربی کې کله نا کله آل ټکې ځایي دي ښه آل فرعون هلته مطلب دی په خپله فرعون تې مراد دی دا آل ټکې زاید دی که وفا وکړه د دې قرض مالو آل عمره مال د عمرو زما خپل مال چې دی په دې باندې قرض پوره کېده خو ښه فادیه ته ورکه ده من من اموالهم د مالونو د دوی نه و الا او کدانو ادکه دا بله مسله چې په پلار خو دې قرضي که نه او مړ شو او د هغه دونه مال نشته چې پوره شي امیدګله سوال څنګه دی منه دی که نه خو دا جایز دی چې ته سوالونه کې دا خلک په سرکونو باندې ولاړي چې موټرې خراب شوي وي سوال کوي که نه کوي موټرې مدرولي چا لارې ودرولي سوالونه کوي ته دا راوالې شکور او کله یو اجرې ته لاړ شي کله بل اجرې ته لاړ شي کله یو دکان ته لاړ شي چې مهرباني وکړي زما په باباجي باندې دغه و قرض و هر څه مې خرڅ کړ خو نه پوره کیږي او هلته به مې پلار را ځوړند دي په قرض کې لږې راله دغه کې دا سوال جایز دی فصله نو ته سوال وکړه من بني عدي د بني عدي نه من عدي ابن کعب د بني عدي ابن کعب نه تاسو دا ویلي که نه چې د حضرت عمر صاحب چې کوم خاندان هغې ته څه بني عدي لکه د رسول الله خاندان سو بني هاشم فان لم تفی که چېرې پورهوالی ونه که اموالهم مالونو د دوی دوی دله چنده درکړه خو دا پوره نه شو نو لږ نور هم ورمخکې شه فصل فی قریش بیا لاړ شه په قریشو کې سوال وکړه خو ګورې د قریشو نه اپل او مزه بل چا نه سوال مه کوه ولا تعدو ته موړه ولا تعدوهم او ته موړه د قریشو نه بلخوا الی غیرهم نورو ته خا فأد زویا ته ورکه عنی د طرف زمانه هذا المال دا مال دا شپږ اتیا زر روپۍ دي دا ورکه بچیه یو دا درته وصیت کوم او لاړ شه بل درته وایم حضرت عایشې بیبي ته درخواست وکړه چې محترمې که ستا اجازه وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق سره دا لږ ځای نه دی ستا اجازه یي نو دغلته دا ماته اجازه وکړه چې زه دغلته ښخ شم لکه دا کوټه چې ده چې دا چرته د رسول الله روزه ده دا د چا کوټه وه د عایشې بیبي وه که نه او انطلق عبدالله ابن عمر ته وی بچیه لاړ شه الی عایشه عایشې ته ام المؤمنین چې هغه مور د مؤمنانو ده فقل ورته ووایه چې یقرأو علیکې عمرو وی پتا باندې عمر السلام سلام عمر د باندې سلام وی ولا تقل امیر المؤمنین او ورته امیر المؤمنین مه وایه چې امیر المؤمنین درته وایي ولې دبو مبو نه دی سوال له سوال ولې فانی لست اليوم زه نه یم نن ورځ للمؤمنین د مؤمنانو دپاره امیرا امیر زه خو په مرګ کې یم نو سړی چې د مرګ په حالت کې هغه چېرته امیري لاړ شه زما سلام پې ووایه وقل او ورته ووایه چې یستاذن عمر بن الخطاب اجازه غواړي عمر بن خطاب تانه حضرت عمر اجازه غواړي ان یدفنه چې هغه ښخ کړی شي مع صاحبیه سره د هغه خپلو دو ملګرو یو رسول پاک او یو ابوبکر عبدالله صاحب لاړ چې لاړ فسلم په حضرت عشی باندې سلام واچو خدا سلام د دغه د هغه د اجازې سلام السلام علیکم ادخلو فاستاذنه نو د طلب د اجازې وکړو ثم دخل علیها بیا دې ورننه وته هغې ته مړه چې ورننه وتم زمانه زیات خفګان په هغې فوجدها نو اوموند عبدالله حضرت عیشا قاعدتا چې ناسته وه او تبکي جړلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو سره بیا اندازې احسان کو بیا اندازې فقال عبدالله وته وی یقرأ علیک عمر بن الخطاب وی پتا باندې حضرت عمر السلام سلام و یستازنو او هغه اجازه غواړي ان یدفنه چې هغه ښخ کړی شي مع صاحبه سره د خپلو ملګرو فقالت نغه وته وی و خدای دې په خیر کې دا ځای خو ما ځان له منتخب کړی حضرت عایشه بی بی وی دا خو ما ویلیو چې دلته به زه خخېږم یو طرف ته مې خاوند دی او بل طرف ته مې پلار دی فقالت نو دی ورته ووی چې کنت اریده ما خو اراده کړې وه د دې ځای لنفسي د خپل ځان د پاره خو چې اوس عمر غواړي زه چل او ما دې غوره که په ځان وله اوسرن او خامخا زه به غوره کم دا حضرت عمر به په دغه ځای الیوم نن ورځ علی نفسی په خپل ځان زه چل او زما نه دا د ده شو عبدالله صاحب واپس راغی اوس حضرت عمر خطره ده چې او به یي که نه به یي فلما اقبله کله چې راغی ام عبدالله لا را رسېدلی نه دی را روانو نو خلکو عمر ته ووی چې عبدالله راغی وی خدای خیر وکړي نو قیل وویل شو عمر ته چې هذا عبدالله ابن عمر دا عبدالله ابن عمر دی قد جاء راغی وی راغی وی خلک مې راوچت کړي چې څه وشو دونه دی اوس دغه کې دی چې او بی که نه بی نو قال دوی ارفعونی ما لږ اوچت کړي فاسنده نو تکیا که دله فاسنده نو تکیا که عمر له رجل یو سړي الیه ځان ته یو سړی ورته شاته کیناست او ځان ته راتکیا که لاندې لیکي چې اکثر ګمان دا دی چې دا عبدالله ابن عباس صاحب دی ښه عبدالله ابن عباس صاحب راکېنو چې راکېنو فقال عمر ورته وایي څه خبره ده د سره فقال نو عمر ورته وایي ما لدیک څه دي تا سره تاسو به چې پخوا نکاح تړلې څه به هم وي امیدګله چې هغه حجره کې به ناست و ګوان بیا ورولیږل څه به یې ورته وي کوم ځای نه راغلې شر ولایت نه څه دې راوړل څه به وي په چا دې راوړل که نه هسې یو د ناپوهتیا دا د هغوی چې هر څه ګډوډي اوس دا چېرته شته کوم ځای نه راغلی او شر ولایت نه وي څه دی راوړو د الله په چا دی راوړل فقال عمر ورته وایي ما لدیکه اوس دی خو پریشانه دی چې څه دي تا سره څه خبر دی وایي صاحب هغه خبر دی چې کوم ستا خوښ دی نو قال زه ورته وایي الذي ما سره هغه خبر دی تحبو چې ستا خوښه ده یا امیر المؤمنین ای امر المؤمنینه هغه خبر مې درته راوړه چې کوم ستا خوښ دی څنګه قد اذنت هغې اجازه وکړه بس دی د خوشحالۍ نه بیا نه زیاده جامو کې نو قال دوی الحمدلله تمام تعریفونه الله لدی ما کان شیء اهم نو یو شی ډیر اهم الی ما ته من ذالک د دې نه چې خدای خیر وکړي ما ته به اجازه وشي که به نه شي نو چې خیر اجازه وشوه نو بیا هم وایي زوی ته چې ګوره دا اجازه کافي نه ده ښه هسې نه زه خلیفه یم حضرت عایشې دا شرم د وجې نه نی ویلی هغه شرمېدله اجازه یې کړي نه چې بیا زما جنازه والی او ورشه هلته او دغه کوټې ته مې دننه کوې بیا تې دوباره دغه والی اجازه په احملونی موچت کې یو میسه نو چې هلته ورسم نو ثم سلم زویه بیا سلام واچوه پایشي او فقل ورته ووایه چې باباجي جنازه هم راوړله یستانزن عمر بن الخطاب اجازه غواړي عمر ابن خطاب فان اذنت لی که اجازه وکړه ما ته خو ښه فادخلوني ما دننه کې دې کوټې ته وان ردني او که زه واپس کړم فردونی ما واپس که الی مقابر المسلمین هغه عامو مقبرو د مسلمانانو ته ما وی یو خدا دی چې هغه وخت کې دی هسې د حیا د وجې نه نی ویلې یو دا بله وجه دا ده چې کله نا کله بنیادم اجازه وکړي خو بیا وروسته د خپل اجازې نه هغه اوړي نو کیدی شي دی اجازه کړي خو وروسته بیا خپېمانه وجاءت ام الم خیدام شوه هغه چې رالل حضرت عایشې وی اجازه ده اوس دا خبرې کیږي الله چې ګورو حضرت حفصه خبره ده او رالله حفصه د رسول الله بیبي بی محترمه ده د حضرت عمر صاحب لور ده دا لهره هغه تاسو به کتلی لور په پلار باندې څونه خفګان کوي وجاءت حفصه رال له حضرت حفصه والنساء او نور خزې چې دي تسیرو هغه را روانې وې ماهه د دې سره حفصه بیبي هم وه نورې ښځې هم وې رالې فلما رأیناها دا دغه وی عمر ابن میمون نه دی دی وایي چې موږ ولیده چې دا خو حضرت حفصه رالله موږ د دې ځای نه پاڅېدو کله چې موږ ولیدله دا نو قمنه موږ د دې ځای نه پاڅېدو ځای خالی شو فولجت حضرت حفصه راننوت علیه حضرت عمر ته نو فبکت هغې وژړل عندها د هغې سره ساعتا یو ساعت خو د هغوی ژړا څه وه ویرونه نه چغې نه تش ورې اوښکې تویول ښه او اوښکې تویول دا ښه شی دی خیر دا اوس لور ناسته ده پلار ته ناسته ده نو عمر خو څه معمولي سړی نه دی چې دی کې ګورو نور دغه رالی ډلې واستاذن الرجال او اجازه وغوښته سړو نورې ډلې راللې اجازه وغوښته چې موږ عمر ته ځو نو حضرت حفصه نه ده دا پاسې ده او کور کې چې کم دنده ځای د پردې و هغې ته ننوته یاد خیال دی فولجت دا حفصه ننوته داخلا یو دننه ځای ته لهم چې د دوی و لکه مثلا په برنډه کې پروتې کوټې ته ننوته یا په یو کوټه کې وي بلې کوټې ته ننوته هغه دننه ځای ته دا لاړه او هلته یې ژړل فسمعنا بکاءها نو موږ اورېده ژړا د هغې من الداخلې د دننه نه فقالو نو دوی اووې اوس ګوره سرنامه درته یاده ده سرنامه کې دوه خبرې وي دویمه خبره وه قتل د حضرت عمر دا خو تاسو ووی او دویمه خبره سوا بیعت د عثمان صاحب او اتفاق د عثمان اوس هغه واقع بیانوي چې حضرت عثمان څنګه خلیفه شو فقالو صحابه ووی چې حضرت اوس یا امیر المؤمنین وصیت وکړه ای امیر المؤمنینه څه مطلب استخلف خلیفه مقرر که په خپل ځای باندې لکه چې ابوبکر صدیق خلیفه ته مقرر کړې داسې ته بل خلیفه مقرر که نو قال عمر ورته وایي زه به څوک خلیفه مقرر کم ما اجدو احق زه نه مومم ډېر حقدار بهذا الامر په دې کار د خلافت من هؤلاء النفر د دې کسانو نه دا ټکی څه شی دی نفر او قال یا داسې وایي چې الرهتې د دې ډلې نه دا یو څو کسه دی دا یو څو ډله ده الذین هغه هغه ډله توفی رسول الله وسلم چې وفات شو رسول الله وهم عنهم رازو رازن او رسول الله د هغوی نه راضي دا ډله ده پلانی پلانی پلانی دا هغه کسان دي چې رسول الله د هغوی نه رضاو حضرت عمر چې ګوته نیسي چاته نیسي هغه عشره مبشره نه دي دا عشره مبشره چې رسول الله ته رضامو هر وخت کې د دین قربانۍ هم کړي دي او هر یو دونه قابل دی چې که خلافت ورته ملو شي نو دینداری بې اندازې قابلیت بې اندازې ما وی دې ټکي ته ګوره ګوته چاته نیسي عشره مبشره وته خو که ستاسو خیالي د عشره مبشرو نه دوه لرې کې ابوبکر صدیق هم وفات شوی دی که نه او عمر هم په وفات کېدو والا دی نو دا دوه تې لرې کړې نو څو پاتې شو اته فسما علی عمر صاحب نامه واغشته د علی یو علی و عثمان عثمان و زبیر حضرت زبیر وطلحه او بل طلحه ابن عبیدالله وسعدا سعد ابن ابي وقاص وعبدالرحمن ابن عوف او عبدالرحمن ابن عوف څو شو شپږ شو تاسو به وایې دا خو دوه کم دي که نه په کار خو دا وه چې دا څو وې اته وې وی حضرت ابو عبیده ابن جراح دا خو د حضرت عمر صاحب زمانه کې مړ شوی ابو عبیده ابن جراح د حضرت عمر صاحب په زمانه کې د شام گورنر نو هلته یو وبا راغله طاعون بیماري په هغې کې شهید شوی نو چې یو ته لاړ نو څو پاتې شو اووه په اوو کې یو حضرت سعید ابن زید سعید ابن زید نامه ځکه وه نغشته چې دا د حضرت عمر صاحب د تره زوی خورم پې واده وه او د تره زوی نو د قرابت د وجې نه چې دا زما قریب دی د دې وجې نه زه دغه نه کوم لالش راځي هغه هم ترې لرې کړو نو چې دا تونه دوه لرې کې نو دا شپږ پاتې شو ابو طلحه صاحب څه مخکې وفات و ابو عبیده مخکې وفات و سعید ابن زید دا رشته دار و د رسول د حضرت عمر وی ټیک د ستاسو د شپږو کسانو کمیټي د خدای یو خبره راته کوم تاسو سره به په مشوره کې زما زوی عبدالله ابن عمر هم ناستی خلافت حق به د ده نی چې ده له خلافت ورکوي خو حق به د مشورې وي وقال او وی وی یشهدکم حاضریږي به تاسو ته عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عمر دا به ستاسو مشورې ته نغی څنګه تاسو شپږ کسان یې په دې کې چې تاسو کم خلیفه کوئ خو زما زوی نه ګوري که داسې چلو شو چې درې یو طرف ته شو او درې بل طرف ته شو نو بیا به فیصله زما زوی عبدالله ابن عمر کوي که زما زوی عبدالله ابن عمر فیصله وکړه او چا ونه منله نو بیا حقدار د خلافت هغه څوک دی چې کم طرف ته عبدالرحمن ابن عوف او سعد ابن ابي وقاصي بیا د خیال دی اوس تاسو به سوال وکړئ چې دا حضرت عبدالله ابن عمر یې ورسره په مشوره کې ولې راوسته چې مشوره کې به وي خو دې به حق د خلافت نه لري وایي څنګه دی ولیس له نه به د ده دپاره من الامر د هغه کار د خلافت نه شیئن څه شی او دا څنګه و که هیئت تعزیه لکه په شان د طریقې د تعزیې تعزیه څه ته وایي چاته صبر ورکول چاته صبر ورکول هسې نه چېرته عبدالله ابن عمر ګورې ډېر لوی قابل او بزرګ و حضرت عمر صاحب خپل زوی په دغه کې رانه وسته د شپږو کسانو کې کیدی شي چې طبیعتي طور د ده زړه خپی چې زه یې پکې رانه وستم نو د دغې د وجې نه د تسلۍ د وجې نه وایي زه هسې به د سره په مشوره کې دغی شاملي یاده خیال لري فان نو بیا سوی داسې شپږ کسان مې درته منتخب کړلو که هر یو ته خلافت میلاو شي د بل نه به بهتري فان اصابت الامرتو فان اصابت الامرتو که چېرې ورسیږي امارت سادن ساد ته سعد ابن ابي وقاص امارت ملو شي نو فهو نو دا ساعت چې دی ذاکه د دغه قابل دی د دغه قابل دی و الا او که ده ته خلافت ملاو نشو بل چاته ملاو شو نو خلیفه له پکار دی چې د دنه مشورې غواړي و الا او که دته ملاو نشو نو فل یستعن به نو امداد دی غواړي د دنه ایوکم ایوکم ما امرا چې کم یو په تاسو کې هغه ته امارت ملاو شي که دی په خپل امیر شو نو خو ډیره ښه ده که دی امیر نشو بل امیر شو نو هغه امیر دی د دنه په مسلو کې څه کوي مشوره غواړي امیدګله خیال لري او سوال پیدا شو چې حضرت دا څنګه قابل د نغه دی دا امارت دی ولې دی چې د کوفې ګورنر و نو تا مات کړی نو د امارن د نغه کړی نو نو چې یو سړی د اما د ګورنرۍ نه مات کی څوک خو مطلب دا چې دا قابل نشو کنه نو چې د ګورنرۍ قابل نشو نو د خلافت به څنګه نو دی وی فانی زه چې یم لم اعزله ما دې مات کړی نو د امارت د کوفې نه من عجزن د دې وجې نه چې هغه عاجز و دا کار یې کولی نه شو ولا خیانت نو نه د دوکې د وجې اصل کې ما د دې وجې نه مات کو چې د کوفې خلکو په دې اعتراض وکړو انا شکر چې دی مونځ صحیح نه کوي نو دی راغی حضرت عمر ته وی صاحب دغه خلکو زه نور دغه نه کوم ګورنري ده ورته سوال مینتونه کول چې نه واپس شه د خلکو خبرو ته مه ګوره چې مجبور یې که نو حضرت عمر د مجبورۍ د وجې نه وي ما مات که نه پکې خیانت و نه پکې دا و چې کار یې نه شو کولی خو دې تنه دغه قوم نه خفه شو وقال او عمر وی ساجیبه وصیت کوي ټوله دنیا پکې را جمع کوي وقال او عمر وی چې کم سړی خلیفه شو نو اوس الخلیفه زه د اوس نه وصیت کوم خلیفه ته من بعدي چې هغه زمانه رستو وي نو یو وصیت ورته دا کوم ګوره د مؤمنان دوه ډلې وې که نه یو ماجرو یو کافرو نو وصیت وته کوم بالمهاجرین الاولین په باره د هغه مهاجرو اولو کې چې د صلح حدیبې نه کوم مخکې خلکو هجرت کړی دی چې د دې قدر وپېژني ښه ان یعرف لهم چې دا امیر وپېژني د دې اولو مهاجرو حقهم ګورې د هغوی ډېر حق دی په موږ ویحفظ لهم او وساتي د دې ماجرو حرمتهم عزت د هغوی عزت خیال وساتي و اوسیه دویم څوک انصار و اوسیه زه وصیت کوم دې خلیفه ته بالانصاره د انصارو خیرا د خیر چې ورې انصارو سره ډېر ښه کوي ولې غټې قربانې کړي دي الذین هغه انصار تبوأ الدار چې هغوی تیار که کور د مهاجرو دپاره ولیمانه او ایمان یې وله تیار که مخکې چا ایمان راوړی شو من قبلهم مخکې د دوی نه یو او بل ورته دا ویم چې انصاري سړي ښه کار وکړو نو په کارو چې هغه قبول کړي او چې انصاري بد وکړو په کارو چې معافي ورته وشي ان یقبل چې قبول لیکلی شي من محسنهم د هغه ښه کوونکي د دوی نه و ان یعفه او بل دا دی چې عفه دې وشي عن مسیئهم د هغه بد کوونکي د دوی نه مؤمنان پکې راغلي که نه مهاجر هم رالل انصار هم رالل و اوسیه بیا خلق دو قسمه دي یو د ښاري دي یو دیهاتیان دي دا هم پکې راولي زه وصیت کوم ده ته بالامصار امصار جمع د مصر ده په خاوندانو د ښاریې خیرا د خیر دا شهري خلک نه دي دا د ښارونو خلک ورته وصیت کوم چې د دې خلکو خیال ساته خیرا د څه د خیر ورې نن د دنیا د ملک ټول نظام چې رواني نو د ښار په خلکو باندې وي ښه دا تجارتونه او دا مال د یو ځای نه بل ځای ته وړل او خرڅول دا ټول څوک کوي دا چې څونه بیت المالونه یي دا بادي په چا بادي نن سبا تاسو ګورئ دا کم نظام چې روان دی دا د بینکونو نظام او دا بل څه دا څوک چلی دا دیهاتیان چلی که دا د دغه چلی ښاري خلک همدا ښاري خلک دي کله د بیګ نه وباسه پیسې او کله پکې دننه کوه پیسې او دننه فانهم رد الاسلام بېشکه دوی امداد دی د چا د اسلام د اسلام دوی امداد کوي وجبات المال او راجمع کوونکي د څه دي د مال دي او دوی چې آبادي که نه دا د ښاریو خلک باچا ته آینده باچا ته وایي د ښاریې د خلکو ګور ډېر خیال ساته دا ډیر په کار راځي وغیظ العدوان او دا غصه وغیظ العدو او دا غصه ده د دشمنانو دا د خاریه خلک چې ته خوشحاله ساتې او دوی آبادي او دا کاروبارونه کوي دشمنان پې غصه کیږي بل دا دی چې د مال عشر تیالی نو الله یوخذ منهم بل دا دی چې وانغشتي شي د دوی نه په عشر کې الا فضلهم مګر هغه زیاتي د دوی دا نه چې د هغوی ضروریاتو شی دی او هغه تیالی هغه شی تیالی چې هغه د ضرورت نه زیاتي او بل عن رضاهم په رضا باندې دا نه چې په زور په زور پې ټکس ولګې ریاضه ما وی خلک څوک دي دوه قسمه دیهاتیان او شهریان دیم وی نو بیا څه وی و اوسیه او دغه دغه ته زه وصیت کوم بالاعرابې په باره د بانډچانو کې چې ګورې د بانډې د خلکو هم خیال ساته خیرن د خیر اکثر سرحدات نی هغه ټول له بانډو سره یي فانهم اصل العرب دا اصل د عربو دی ګوره دیهاتیان چې شهریان نی شهري خلک ګوره هر څه ګډ وړي اصلي قوم چې دی هغه دا دیهاتیانی و مادت الاسلام او دا بنیاد د څه دی د اسلام دی ان یوخذ من حواشی مالهم چې واغستی شي هغه بیکاره مالونه د دوی دوی نه چې تاسو زکات الی هغه بیکاره مال تی الی مال تی والی مثلا د لنډی کوتل دیهاتیانو پسې رالی د غرونو خلکو پسې او شیم تی واغشته زکات نو ګورې بل خو یې مه وړی رالی هم د دې علاقې دغه لی ورکوې غریبانانو له ویردو دا دې واپس کړي شي علی فقراهم په فقیرانو د دوی دا مو شوه مسلمانان دوه قسمه ماجر او انصار هغې وصیت هم وشو بیا باشندګان د وطن دوه قسمه دي ښاریه والا دیهات والا د هغې مو شو بیا مسلمانانو کې دا په خلکو کې یو مسلمانان دي بیا یو دي غیر مسلمانان د وطن هغې ته څه وایي زمیان زمیان دا دلته چې زمونږ په وطن کې دا غیر مسلم اوسیږي دا دوی سره چې د حکومتونو معاهدې کړي دي د حفاظت دا د دې معاهدې نه دي دا په حقیقت کې د الله او د الله د رسول دي نو د دې به هم ډېر خیال کوی ګورې ښه دا ستاسو وطن کې چې کوم غیر مسلم اوسي و اوسي څنګه دی و اوسیه زه وصیت کوم دته بذمت الله په ذمې د الله هغه د الله ذمواري چې د دې ذمیان وي هغه شته ده و ذمت رسوله او د ذمې د رسول د هغه دا غیر مسلم چې زموږ وطن کې اوسیږي دوی سره د الله او د الله د رسول ذمه ده ان یوفا لهم چې پوروالي وکړی شي د هغوی دپاره بعهدهم د وعدې د دوی دوی راغلي دي که نه زموږ مسلمانانو سره دا وعده کړې ده چې زموږ د سر او د مال حفاظت وي او که د بار نه څوک راتلل که نه او دوی ته څه تکلیف رسو بې ځایه نو استاد صاحب په ګپ لګو ډانګونه پې مات کړي ډانګونه چې څوک راځي او د دې زمیانو ته تکلیفونه رسوي لاړ شي او په هغوی باندې جنګ وکړي و ان یقاتل او بل دا دی چې دا خلیفه دې وجنګېږي من ورایهم رستو د دوی نه چې د شانه پې څوک راځي او د دوی ته تکلیف رسوي ولا یکلف ولا یکلف او هغوی ته دې تکلیف نشي ورکولی الا طاقتهم مګر په قدر د طاقت د دوی فلما قبض کله چې هغه وفات شو زویم دې ځای پورې به بسي ښه